د قیامت پرز باندې پیریان بنی آدم ټول به راجم شي الله پاک به تپوس کوي چې تاسو ته زما پیغمبر درغلی نو یو پیغمبر نه ډېر پیغمبران مې درلېږلي تاسو ته هغوی زما پیغام در رسول نو زما د عذاب نه یرولې نه وې د قیامت د ورځې بیان یې درته نو کړی نو دا کافران پیریان بنی آدم دی و پزان شهادت وکي یو من ته پیغمبر راغلو خو د دنیا زندګي دوکه کړی غافل کړی دینه پس به الله د سزا حکم وتوري دوزخ ته لیږي یا معاشر الجن والانس اے ډلې د پیریانو او د بنی آدمو علم یاتکم رسول منکم آیا نو راغلی تاسو ته پیغمبران منکم له تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې هغوی بیانول تاسو ته آیاتونه زما آیا تاسو ته پیغمبران نور راغلی رسول منکم دا خطاب پیریان او بنی آدم مجموعه ته خطاب دی نو په دې مجموعه کې په انسانانو کې پیغمبران راغلي دي پیریانو کې پیغمبر نه دی راغلی نو د انسانانو پیغمبر دا د انسانانو هم دی او د پیریانو هم دی نو په شریکه د ټولو پیغمبر دی څومره پیغمبران چې راغلي دا ټول په انسانانو کې پیریانو کې چېرته پیغمبر نه دی راغلی انسانانو ته چې پیغمبر راځي نو هغه به انسان وي ځکه که فرشته الله پیغمبر راولیږي نو د فرشتې نه انسان پیدا نشي اغشتی ځکه د فرشتې لیدل دا د انسان د وس نه بهر ده نو چې کله یو انسان د خپل ملکی پیغمبر نه پیدا نشي اغشتی نو د دې پیغمبر را لېږل عبث شو نو الله فرشتہ پیغمبر نه را لیږي بیا که الله پاک فرشتہ پیغمبر کی او د پیدې لپاره د دې فرشتې شکل د انسان جوړ کی انسانی شکل کې فرشته راشي نو بیا به دا شک شبه راځي چې دا اصلي انسان دی او که نه دی راله د فرشتې نه انسان جوړ کړی دی او موږ له رالېږلی دی نو دا اعتراض به بیا کوي دارنګ په پیریانو کې پیغمبر الله نه دی جوړ کړی که پیری پیغمبر شي نو د پیری او د انسان بیا یو بل سره جنس جدا دی او انسان باندې یو قسم روب راځي نو دې ته نه فایده نشي اغشتي نو انسان داسې دی چې فرشته که یې ویني نو هم په فرشتو روب داد نه راځي او که پیریان یې وویني نو په پیریانو باندې روب داد نه راځي او زمون پیغمبر علیه السلام ته الله پاک دومره قوت ورکړی دی چې پیریانو به دعوت ورکړ پیغمبر علیه السلام به پیریان لیدل تقریر به یې ورته کوو وعظ و نصیحت به یې ورته کوو زموږ عام انسانان د پیریانو د لیدو طاقت نه لري نو پیریان د انسان نه پیدا اغشتی شي نو الله په انسانانو کې پیغمبر پیدا کړ د انسانانو لپاره هم دی بلا تکلف انسان د انسان نه پیدا اخیستی شي او پیریانو ته پکې څه تکلیف نشته هغوی لپاره هم پیغمبر دی نو دا مجموعه د انسان او د پیری نه د دې نه الله پیغمبر پیدا که انسان دا د دواړو نه دی یا معشر الجن والانس او يرولې تاسو لقاء يومكم هذا د دې ورځې د ملاقات تاسو د قیامت د دې ورځې تاسو د الله سره ملاقات نه يرولې نه وي سوال دی چې تاسو پیغمبران راغلي نو د قیامت د ورځې د الله د مخکې ملاقات د دې یره تاسو اورولې نه وه قالوا شهدنا على انفسنا او دوکه کړی دی لره د دنیا زندګی د دنیا لذتونو شهوتونو آخرت نه غافل کړو چې ته خیال یې نه راته چې د احکم الحاکمین په مخ کې به ودرېږو د ذرې ذرې حساب به کېږي وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کړیو دی لره زندګۍ د دنیا وشهدو علی انفسهم او دوی شهادت کړی دی په خپلو ځانونو باندې وشهدو دوی شاهدان شو قائل شو علا انفسهم په خپلو ځانونو باندې انهم کانو کافرین چې بېشکه دوی په دنیا کې کافرانو یو وخت به داسې وي چې دا کافران به د خپل شرک او کفر نه انکار کوي په قیامت کې والله ربنا ما كانوا مشرکین زمونږ د په الله قسمي کافران به وایي وایي زمونږ د په الله قسمي من شرک او کفر نو کړی وشهدو على انفسهم دی بشهادتو کې په خپل ځانونو باندې په قیامت کې انهم کانو کافرین چې دی کافرانو نو کله به انکاری او کله به اقراری چې او خدای کړی دی ارسم کړی په دنیا کې یا په آخرت کې نو د دې وجې نه الله پاک پیغمبران رالیږلي دي هغوی بیان کوي انسان د خپل انجام نه خبروي نو بیا چې د چا څنګه عملي او مقصد ورسره کېږي ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى دا په دې وجه باندې چې ستا رب چې دی نه دی هلاکوونکی د کلو بظلم په سبب د ګناهونو د ظلمونو و اهلها غافلون چې اهل د دې کارونو نا خبره وي نو مخکې الله خبر راولېږي ذالک ان لم یکن ربک دا په دې وجه چې نه دې ستا رب مهلک القرا هلاکونکي د ښارونو بظلم په سبب د ظلم د دي و اهلها قاتلون او اهل د دې ښارونو نا خبره وي نو الله خبر کړلې ولکل درجات مما عملو او بیا د هر چا لپاره درجات دي مما د هغه څه عملو چې دوی کوم عمل کړی دی چې د چا د کمې درجې عمل وي الله پاک اقصې معامله ورسره کوي که د نیکۍ د درجو وي هم ثوابونه ورکوي او که د بدې درجې وي نو د هغې مناسب سزاګانې ورکوي وما ربک بغافل نه دې ستا پروردګار بغافل نا خبره عما يعملون د هغه څه نه چې دا خلک کوم عمل کوي وربك الغني ذو الرحمه ستا پروردګار الغنیو بے پروا دی چا ته محتاج نه دی ذر رحمه خاوند رحم دی ستا رب رحم والا دی ربک الغنیو رب نیاز دی ستارب بی نیاز چاته محتاج نه دی وسره فرمای ذر رحمه رحمت والا هم نه ګوره یو انسان وي که دی چا ته محتاج نه وي بیا دی ظالم شي ظلم کوي یو انسان چې چاته اجت نی بے نیاز شي مستغنی شي نو دې د بل چا د نفع او د نقصان د راحت او د مصیبت هیڅ پروا نه کوي او بیا په نورو باندې ظلم هم کوي نو قرآن فرمایي ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا چې کله انسان ځان بې نیاز او مستغني ومومي نو بیا سرکشي شروع کړي ظلم شروع کړي الله پاک داسې نظام جوړ کړی دی یو انسان خامخا د بل انسان محتاج دی یو انسان که هر څومره لوی بادشاه شي حاکم شي نو د نوکرانو نه بغیر د چپړاسیانو نه بغیر به کار نه چلیږي که یو سړی ډېر مالدار دی نو د غریب مزدور په اجر شته او دا غریب مزدور د مالدار ته محتاج دی یو ډېر لوی کارخانهدار وي مزدورانو ته محتاج دی یو غریب سړی دی د مزدورۍ ته محتاج دی دواړه فکرمند دي نو د یو بل باندې د چا احسان نشته نو یو انسان هم بې نیاز نه شي کېدی ځکه که بې نیاز شي بیا ظلم کوي الله بې نیاز دی چا ته محتاج نه دی خو د دې باوجود ذر رحمه رحمت والا دی غنی دی مکمل بی نیاز دی خو صفت رحمت کې مکمل دی او دقه وجه ده چې الله پاک پیغمبران او کتابونه را لېږلي دي که رحمت نه وي الله به پیغمبران نه وي را لېږلي کتابونه به یې نه وي را لېږلي د الله رحمت عام دی او د الله رحمت تام دی کامل دی که الله غوښتي نو په یو ساعت کې به دا ټول جهان فنا کړی وي دا ټول مخلوق به فنا کړی وي خو د خدای په قدرت کې د خدای په حکومت کې به ذره بر فرق نه راغلی که دا موجوده تمام کائنات الله ختم کی د دې په ځای به نور پیدا کی او د خدای حکومت کې به څه کمې زیاتې را نشي سل کاله مخکې په دې دنیا باندې آبادي وه نن په هغوی کې یو قسم نشته د هغوی په ځای د هغوی نه زیات نور پیدا دي موجوده چې کوم خلک دي سل کاله پس به دي کې یوم ني نور نوې خلک به نو الله یو مخلوق لرکی بل مخلوق پیدا کوي حکومت او اقتدار کې هیڅ فرق نه راځي سل کاله مخکې چې کوم خلک وو نن نشته نن چې کوم خلک دي سل کاله پس به ني دا رد و بدل چا راوسته دا الله دا نوې د زړو نسل دی د هغوی تخم پاتې شوی دی راتلونکي د دې موجوده تخم به پاتې شي نسل به پاتې شي د مخکیني قوم نه تاسو پیدا کړئ ستاسو نه رسو به نور پیدا شي انما توعدون لآت بېشک تاسو سره چې کومه وعده کولی شي لآت خامخا راتلونکې ده د کوم څیز چې تاسو سره وعده کېږي خامخا به هغه راځي وما انتم بمعجزین او تاسو نه عاجز کوونکي الله لره تاسو الله عاجز کولی نه شئ الله خپل پیغمبران راولېږل اتمام حجت یې وکړ که تاسو منئ په نېغه لار به لاړ شئ که نه منئ او په نېغه لار نه دی نو الله درته محتاج نه دی پروا در باندې نه کوي یکدم به تاسو قتل کې نور به خپل رحمت باندې پیدا کړي هغه تابعدار او فرمان بردار وي نو نوې قوم پیدا کېدل الله ته ګران نه وي تاسو د خپل پلار نیکه قایم مقام یې نن دا ستاسو نو فکر وسی ستاسو قایم مقام به شي نور به پیدا شي خو د الله کارخانه ودرېږي نه نو که کوم انسان بغاوت کوي شرارت کوي نو د الله عذاب خامخا به پرې راځي او که څوک وایي زه به وتښتم که ته به پناه حاصله کړم نو د الله د سزا نه د بچ کېدو ځای او پناه ځای نشته دی انما توعدون لآت بشک هغه څه چې تاسو سره وعده کولی شي لآت خامخا راتلونکي وي که د عذاب وعده الله کوي عذاب به خامخا راځي که د قیامت وعده کوي هغه هم خامخا راځي الله وی ما د نیک او د بد کار نه تاسو خبر کړلې د نفع او د نقصان نه مې خبر کړلې بیا هم که په ځان ظلم کې او نه منې کېږي نو ته پېښه او کار دې پېښه تاسو خپل کار کوئ او ما پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته ورته وایې چې ما خپله ډیوټي پوره کړله خپله فریضه مې ادا کړله اوس به درته پته ولګي چې انجام د چا اخلې نو د ظالمانو انجام ښه کېدی نه شي فسوف تعلمون پس در دې چې تاسو به وپېژنئ من تکون له عاقبت الدار چې چا لپاره عاقبت د آخرت د کور دی انجام د چا دی انه لا یفلح الظالمون بېشک فلاح او کامیابي نه مومي الظالمون ظالمان مشرکان مشرکان غف ظالمان دي ان الشرک لظلم عظيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا دي قرزولي دي, كافران كافرانو لله ألا لرى مما دا ذرأ من الحرث كي پیدا شوی چې الله پیدا کړي من الحرف د فصلونو نه والانعام او د چار پیانو نه دې ګرځولي دي په هغې کې نصیبا برخې الله د پاره پکې برخې مقرر کړي او سه پکې غیر الله بوتانو د پاره هم مقرر کړي فقالوا هذا لله بزعمهم ندوی وی دا حصہ دا اللہ دا دا دوی پا خیال کی وهذا لشرکائنا او دا حصہ دا من دا بوتانو دا د شریکانو لپاره د کافرانو کې رسمونو د جاهلیت د زمانه اول دا چې غلبه پیدا شوله میوې به پیدا شولې نو په هغې کې به د الله په نوم څه برخه وویستله او څه به د ګوتانو او د جناتو په نوم باندې وویستله بیا اتفاقا د الله د حصې نه څه حصه که د بوتانو حصه کې به ورګډه شوله د بوتانو حصه کې به د الله د حصې نه ورګډه شوه یې څه پروا نشته خیر دی خو که د بوتانو د حصې نه به د الله حصې ته راواوړېدله زر به یې ترې وویستله هغه به یې واپس کړله د بوتانو د حصې نه د الله حصې ته چې به راله هغه به یې واپس کړله او بانه به ادا کوله الله غني بادشاه دی هغه پې څه کوي که د الله عیسه کمه شوه نو دې کې څه نقصان نشته او دا نور خدایان دا خو محتاج دي د هغوی څه کمول نه دي ښه یو دا مسله وده دي دویم رسم دویم رسم دا چې بحیرا او صاحبہ ځناور وي دا به د بوتانو په نوم باندې خوشې کړل او دا کار د الله د رضا لپاره کوو په دې کې د بوتانو حصه دا وه چې عبادت به د بوتانو کوو او د الله حصه پکې دا وه چې الله پرې رضا کوو بحیره صاحبه مخکې تفصیل تیر شوی دی نو دا ځناور دی د بوتانو په نوم خوش کړل او وی به د الله رضا لپاره نو د بوت صفه کې د بوت عبادت او د الله صفه کې دا و چې الله رضا کو دریم رسم پدوی کې دا و چې لور به پیدا شو نو هغه به مړه کړله جمده به په ځمکه کې خښوله او څلورم رسم پکې دا و چې څه پټي دا به د بت په نوم باندې وقف کړل او وی به د دې مصرف کوم ځای کې چې لګي هغې ته مصرف وي دا به سړي وي زنانو له به پکې برخه نه ورکوي مصرف سړي وي او ښځو له که څه ورکو نه ورکو نو دا له سړو خوښه ده ښځه به مطالبه نه کوي چې لکه موږ له راکړه پنځم رسم پکې دا و چې څه څاروي به یې راوستل وی بیا دا به سړي خوري د ښځو ورته کې درک نه لګي څه به نه ورکوو او شپږم رسم دا و چې ساروي به د بت په نوم خوشې کړل نو په هغې به سورلي نه کوله او بار به پې نه وړه دا حرام دي دا د فلاني بت په نوم باندې وقف کړی دی په دې به څوک سورېږي نه او په دې به بار نه وړي اووم رسم پکې دا و چې بعضې څاروي به خاص کړل چې په دوی باندې به د الله نوم بلکل نه اخلو د الله نوم به په دې نه اخلو که پې ته لشي نو هم به د الله نوم نه اخلو که په سورلی کې نو هم د الله نوم به نه اخلو او که الاله نو هم به د الله نوم نه اخلو او اتم رسم پکې دا و چې کوم بحیره او صاحبه څاروي د بت په نوم به یې پرېښودل نو د ذبح په وخت کې د دغه څاروو په ګېډه کې که جمدې بچې به وې دا به سړي خوري ښځې به یې نه خوري بحیرو صاحبه څاروی چې دی الالو د بت په نوم باندې وقف و چې دی الالو او ګېډه کې دی بچي و نو که جمدې بچې له راغې وې دا به سړي خوري او که نمر بچې به پکې و نو هغه به بیا سړو او ښځو په شریکه خوړه مردار به سړو ښځو په شریکه خوړه او چې جمدې نو هغه به حلال کړ هغه به سړو خوړه نهم رسم پکې دا چې د بعضې څاروو پی دا د سړو دپاره حلال او ښځو دپاره حرام لسم رسم پکې دا چې بحیرا صاحبه وسیله او حام څلور قسمه ځناور د دې تعظیم دا د عبادت ګڼه د دې سارو به تعظیم کو قدر عزت به کو او دا عبادت دی دا د جاهلیت د زمانه غلط رسمونه زمن پرې پښتنو کې بعضې بعضې ځایونو کې دا خبره شته چې د لوی اختر په ورځ باندې څاروی قربانۍ نه را روانوي نو دا زنانه وله پښتو پروزي د قربانۍ څاروي له پښتو پروزي او دې کې هم ثواب ګڼي دا هم غلط کار دی دا به نه کوي وجعلوا لله فقالو هذا لله نو دی به ویل دا د الله دی دا د الله حصره په دې پټو کې پیداوار کې او په دې سارو کې دا د الله حصره بزعمهم د دوی په خیال کې وهذا لشرکائنا او دا برخه زمونږ د شرکاو ده لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د بچو د دوی چا ورته خشته کړي دي شرکاءهم د دوی شریکانو د شرکا تفسیر مجاهد رحمت الله علیه په شیاطین سره کړي شیطانانو ورته د بچو وجل خشته کړي دي د مشرکانو انتهایی جهالت او د زړه سختوالی یو نمونه دا ده چې دوی به خپلې لوریانې د دې یرې وژلې چې دا به پیغله شي واده به شي او بیا به خلک وایي چې دا د پلاني د لور خاوند راغی نو د دې یاري نه وا لور به مړه کړله او چا به وي دا به خوراک غواړي ځان له نشو پیدا کولی دی له به څه ورکوو نو دې کې هلکان جینکۍ دواړه بعضې خلکو به وژل بعضې به جینکۍ وژلې او کله به نظر او منښته کړې وه چې دونه زامن مې وشي یا زما فلانې کار وشي نو یو به پکې یو هلک به د فلاني بت په نوم باندې الالومه او بیا دا ظلم دا به عبادت ګڼو دا رسم شیطان د کوم ځای نه شروع کړو دا کار یې د کوم ځای نه چلولی وی شیطان ورته دا چل ښولی و چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی نه قرباني کوه شو نو هغه خو د الله په حکم باندې اسماعیل علیه السلام قرباني کوه او دې نورو خلکو ته خو الله حکم نه دی کړی چې خپل زامن قرباني کړي په یهودو کې یو زمانې پورې د بچو وجل دا یو رسم په طور عبادت به کېده او د بني اسرائیلو پیغمبرانو ډېر په سختۍ سره د دې رد کړی دی چې دا کار مه کوئ د په دې آیات کې د بچو وجل په هر طریقه کې د هغې مذمت شوی چې بچي مه وژنئ وکذالک هم دارنګ زینا خشته کړی دی دولې کړی دی لکثیر من المشرکین ډېرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د بچو شرکاؤهم شریکانو د دوی شیطانانو د دوی وته زینا خشته کړی دی لیردوهم چې هلاک کی دی لرا ولیلبسو علیهم دینهم او چې ګډ وډ کی پتی باندې دین دی ولو شاء الله ما فعلوه کچره الله غوسته ونو دا کار بدوی نو کړي او حق او باطل به همیشه تر قیامت پورې یو بل سره بر سره پیکاری دا جګړې به کېږي کله به یو ګټه کوي کله به بل ګټه کوي او وای دا کافران هذه انعام وحرث دا چار پیان دی او دا فصلونه دی حجر چې دا ممنوع دی لا يطعمها نبخری دی لرا الا من نشاء مگر هغه څوک چې منګه اوغواړو مثلا سړی به خوري ښځې به نه خوري یا منجوریان د بتخانې به خوري بل څوک به نه خوري نو په دې باندې به فصلونه او چارپایان دا دوی د بوتانو په نوم باندې وقف کول بزعمهم د دوی په خیال و انعام حرمت ظهورها او سچ چار پیان دي حرمت چې حرام کړی شوی و ظهورها د هغوی په شا باندې سورېدل یا بار اوړل دا هم دوی د ځان نه کړي وو چې دې څاروي باندې دا د فلاني بت په نوم دی په دې به څوک سورلي نه کوي په دې به بار نه وړي حرمت ظهورها حرام کړی شوی دوی حرام کړو ظهورها شاګانې د دې کار پیانو د سورلې یا د بار لپاره و انعام لا یذکرون اسم الله علیها او څه چار پیانې خاص کړو چې نوم به نه اغشته د الله په هغې باندې وانعام او بعض چار پیان لا یذکرون اسم الله نه به یادو دوی نوم د الله علیها په دغه چار پیانو که پی یې تې لشل هم که سورلي کوله هم که الالولې هم د الله نوم دی نه اخېسته افتراء علیه دا یې دروغ تړلي په الله چې الله راته ویلي دي سیجزیهم بما کانو یفترون زرد چې الله به سزا ورکړي دوی ته سیجزیهم زرد چې دوی له به الله سزا ورکړي بما کانو یفترون د هغه څه چې کوم دروغ یې په الله تړلی دي وقالوا ما في بطون هذه الانعام او د کافر ویل ما فی بطون هذه الانعام هغه څه چې د دې چار پایانو په ګېډو کې دي خالصة لذکورنا دا خالص زمن د نارینه او د پاره دي ومحرم علی ازواجنا او حرام کړی شوي دي زمن په زنانو باندې چې دا ساری اعلان کو جیل کې بچی وي نو دا به زمن د نارینه او د پاره وي دا دوی چې کوم تقریر کوي د دې به سزا ورکړي دا کومې مسلې چې جوړې کړي دي بې سنده انه حکیم علیم بېشک دا الله پاک حکمت والا دی او علیم خبردار دی قد خسر الذين قتلوا أولادهم قد خسر قد خسر الذين فتاقيق تاوانيان دي الذين قتلوا اولادهم أغا خلق چې خپل بچي وجل صفحا په بې وقفتیا بغیر علم بغیر د علم نه څه دلیل څه علم څه عقل ورسره نو او خپل بچي وژلي دي تاوانیان دي وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی دوی ما اغس رزقهم الله چې الله دوی ته رزق ورکړی دی افتراء علی الله دا دروغ تړلی دی په الله پاک باندې قد ضلوا فتاقی سره دوی ګمراه شو وما كانوا مهتدين او نه دی دوی هدایت موندونکي وهو الذي انشأ جنات معروشات او دا الله هغه ذات دی انشأ چې پیدا کړی دي جنات باغونه معروشات چې هغه پورته کړی شوي دي بعضې بوټي داسې دي چې هغوی له سفر جوړ کړي یا ونې پرې وخېږي لکه انګور انګور وغیره بوټي داسې دي چې معروشات دا پورته کړی شوي دي په سفر یا په ونه باندې ختلي دي وغیر معروشات او نور باغونه چې هغه پورته کړی شوي نه دي په سفر یا په ونه وآتو حقه ورکه تاسو حق د دې فصل او د میوې یوم حصاده په کوم ورځ چې دی به لو اوکې په هغه ورځ به عشر ورکې که میوه عشرهم که فصل عشرهم چې کله اورې به عشر یې ورکه پس قد والا دا مندری مندری ساروی لکه ګډه چیلې وغیره ځمکې ته نږدې دي نو ځکه یې ورته فرش ویلی دی ځمکې سره لګېدونکي ورکوټې قد و قامت والا ګډه چیلې ومن الانعام حمولتا او الله پیدا کړی دي د چارپایانو نه حمولتا بارګین چې بارونه وړي لکه اوغان شو غوان شو سنګان شو اوچت اوچت یو بارونه وړي و فرشا او ځمکې سره نږدې لکه ګډه چیلې وغیره کلو مما رزقکم الله ثمانیت ازواج الله پیدا کړی دي اته نر او ماده ثمانیت ازواج الله پیدا کړی دي اته نر او ماده ازواج جوړې نر او ماده من الضأن اثنين د ګډو نیم دو پیدا کړی دی یو ګډ او بل ګډه اما اشتملت عليه ارحام الانثيين وایې که نه الله ګډه او چیلې حرام کړي دي که ګډه او چیلې یې حرام کړې ده او که د چیلې او د ګېډ د ګډې په ګېډه کې کوم بچي دي هغه حرام کړي دي اما اشتملت عليه یا هغه چې مشتمل وي په هغې باندې ارحام الانثیین رحمونه د دوو مؤنثو ګډه او چیلې د ګډې او چېلې په ګېډه کې چې کوم بچي دي هغه کې مذکر مؤنث دواړه راځي دی حرام کړي دي نبئوني ما له خبر راکې بعلم په سند سره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یې د مخکې آیات کې وویل چې فلانې حرام دی او فلانې حرام دی انعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه وقالوا ما في بطون هذه الانعام نو دې کې کوم الله حرام کړی دی مذکر که مؤنث او که د مؤنث په ګېډه کې هر شی دی کوم یې حرام کړی دی ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې ومن الابل اثنین او د اوښانو نه هم الله پیدا کړي دي دوه مذکر او مؤنث ومن البقر اثنين او غواګانو کې پیدا کړی دي دوا غوي او غوا دا میخه د غوا د جنس لري نو میخه او سنډا په خپله پکې راغلی قل آذکرین او فرمایه پیغمبر علیه السلام چې آیا دواړه مذکر حرم الله حرام کړي دي اوښ او غوی ان الانثیین او که دواړه مؤنث حرام کړي دي اوښه او غوا اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او یا هغه چې مشتمل وي په هغې باندې رحمونه د میندو د دي د اوښې او د غوا په رحم کې چې دي ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وئ اذا اذ وصاكم الله بهذا چې الله د دې تاسو ته حکم کو ته الله راته ویل کله راته ویل فمن اظلم ممن افترا فسوق دې زیا ظالم ممن دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې په الله دروغې تړلې دي